پسپین بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه قدرمنو اوریدونکو په دې کې شک نشته چې الله رب العزت موږ ته په هغه ټولو احکامو کې د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د پیروي امر کړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله له طرف نه موږ ته راوړي دي همدارنګه الله رب العزت موږ ته امر کړی چې تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدا وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومنئ په دې کې د ستاسو کامیابي او په دې کې ستاسو د دنیا او د آخرت عزت نغښتی دی د رسول صلی الله علیه وسلم هر سنت که هغه قولی وي که هغه فعلی وي د هدایت یوه داسې سرچینه ده چې د دین په مقاصدو او شرعي احکام تفصیل کې د پوهې رڼا ترې ترلاسه کولی شو نو زه غواړم چې په دې خپرونو کې تاسو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نصیحتونه وړاندې کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه د حدیث په کتابونو کې هغه روایت شوي دي لومړنی نصیحت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې اسلام ومنئ حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله د قیامت په ورځ به څوک تر ټولو زیات ستا د شفاعت نیکمرغي ترلاسه کولی شي یعنی څوک به ډیر زیات لایق وي ستا شفاعت لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ای ابو هریره د حدیثو له زده کړې سره ستا مینې ته په پام زما خیال دا و چې ته به تر ټولو وړاندې په دې اړه له ما پوښتنه وکړي چې هیڅوک به یې ونه کړي رسول الله ورته ځواب ویلی اسعد لنا بشفاعت یوم القیامت من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه رواه البخاری رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هریره ته په ځواب کې ویلې د قیامت په ورځ به زما د شفاعت هغه څوک ډیر حقدار وي چې د زړه او یا نفس په اخلاص لا اله الا الله ووایي نور شي قدر نو اوریدونکو مسلمانو او خویندو د دې پر ځای چې د خپل په لع و لهب او په عباسیاتو کې تیر کړو د دې پر ځای ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې محمد رسول الله زموږ شفاعت وکړي او الله رب العزت موږ ته بښنه وکړي ډیر زمونږ ورونه دي همدارنګه ډیرې زمونږ خویندې دي چې هغوی په عباتو باندې اخته دي په غیبتونو باندې اخته دي په کذب باندې اخته دي یا ځینې داسې هم دا شته چې هغه په سندرو او په غزلو باندې اخته دي چې د دوی دا کړنې دا بندګان د الله رب العزت نه لرې کوي نه دا پرېږدئ د خپل ژبه د الله په یاد او د محمد رسول الله په درود باندې لمده کړئ او د زړه د اخلاص ووایئ چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې محمد رسول الله د آخرت په ورځ ستاسو شفاعت د الله رب العزت په حضور کې وکړي او الله رب العزت تاسې ته بښنه وکړي او الله هم جنت ته داخل کړي همدارنګه حضرت عباده بن سامت رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله وفرمیل چا چې شاهدي ورکړه چې له الله جل علی شانه څخه پرته بل معبود نشته هغه واحد دی هیڅ شریک لري محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د هغه رسول دی عیسی د الله بنده او د هغه رسول او د هغه کلمه ده چې مریم ته ورکړې شوې وه د الله رب العزت لخوا رالیږل شوی روح دی جنت او دوزخ حق دی نو الله به جنت ته داخل کړي چې هر ډول عمل کوي ځکه هغه انسان چې کلمه ووایي د الله په وحدانیت باندې اعتقاد ولري همدارنګه د محمد رسول الله په رسالت باندې معتقد وي د حضرت عیسی علیه السلام په رسالت باندې معتقد وي او په دې باندې معتقد وي چې دا د مریم زوی دی نو وروسته د دې که دا بد عملونه هم کوي بیا هم الله ته د تزرو او د عاجزي لاسونه پورته کړي الله رب العزت به هغه ته بښنه کوي نو ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی نصیحت دا دی چې تاسې اسلام ومنئ همدارنګه حضرت ابو عمره سفیان بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله ما ته د اسلام په اړه داسې هر اړخیز او واضح نصیحت وکړه چې تر تا وروسته زه له بل چا څخه پوښتنې ته نه شم رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل قل آمنت بالله ثم استقم رواه المسلم رسول الله ما ته په ځواب کې وویلې چې تو وایه پر الله می ایمان راوړی او بیا پرې ټینګ شه هغه څوک چې په الله باندې ایمان راوړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې اعتقاد معتقد وي او په دې باندې اقرار کوي او په دې باندې ټینګ شي نو دا داسې عمل دی دا داسې اقرار دی چې انسان به الله هیڅکله نه ذلیله کوي اما متاسفانه زموږ ځینې خویندې او ورونه دي د الله په وحدانیت باندې اقرار لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې معتقد وي خو اما په خپل اقرار باندې بیا دوی استقامت او ثبات نه لري هغو بدو کړنو ته مخ کوي چې په هغې باندې الله هم ناراضه کیږي او په هغې باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ناراضه کیږي نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله دا نصیحت چې تاسې اسلام ومنئ په سمه توګه ومنو او په دې باندې ثابت پاتې شو او هر ډول مشکلاتو او ستونزو ته غاړه کیدو او په خپل ایمان باندې په خپل اقرار باندې ثبات او استقامت له لاسه ورکړو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم نصیحت دا دی چې تاسې توحید غوره کړئ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایی چې زه یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر شا وم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلي ابن عباسه زه تا ته څو خبرې درښیم د الله رب العزت د احکامو ساتنه کوه الله به ستا ساتنه کوي هغه مسلمان چې د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیښودله د رب العزت اوامرو ته غاړه کیښودله د ساتنې معنا دا چې په هغو باندې عمل وکړه د دې انسان او د دې بنده ساتنه به هم الله کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم راته ویلي کله چې سوال کوي نو د الله رب العزت نه سوال کوه کله چې مرسته غواړي د الله رب العزت نه مرسته غواړه د چارواکو او د واکمنو دفترونو شاته مه ورځه د خپل عزت مخ خرابوه هر مشکل چې لرې د هغه سوال د الله نه کوه الله به درکوي او کومه مرسته چې ته غواړې هغه هم د الله نه غواړه قبرونو ته لاړ شه دعا وکړه ځان لپاره هم د مغفرت غوښتنه وکړه د هغو لپاره هم د مغفرت غوښتنه وکړه خو هر څه چې غواړې هغه د الله نه غواړه کومه مرسته چې غواړې د الله نه یې غواړه د قبر نه سوال مه کوه او د هغو نه څه مرسته مه غواړه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي همدارنګه رسول الله راته ویل په دې پوه ټول خلک د دې لپاره راغونډ شي چې تا ته ګټه ورسوي نو له هغه څه پرته چې الله درته لیکلي وي د هیڅ شي ګټه درته نشي رسولی او که ټول خلک پر دې سره یو وي چې تا ته د یو شي زیان ورسوي نو له هغه څه پرته چې الله درته لیکلي وي د هیڅ هیڅ تاوان درته نشي رسولی دا خبره کلکه ده ځکه چې قلم پورته او پاڼې وچې شوي رواه ترمیزي نو د مسلمان لپاره دا په کار دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی لپاره دا پکار ده هغه چې د هغه د خپل پیغمبر نصیحت او وینا ومني رسول الله وایي که سوال کوې د الله نه کوه که مرسته غواړې د الله نه وغواړه او په دې باندې پوه شه که ټوله دنیا راټوله شي چې تا ته څه زیان ورسوي پرته له هغه څه چې الله درته لي هغوی تا ته بل زیان نشي رسولی او که ټوله دنیا راټوله شي چې هغوی تا ته څه ګټه در ورسوي پرته له هغه شي چې الله درته لیکلي دي د هغه نه بره تا ته څه نشي رسولی الله دې موږ ته داسې عقیده نصیب کړي لکه څنګه چې رسول الله ویلي دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم نصیحت یو صحابي په نامه د حضرت قبیسه بن المخارق رضی الله تعالی عنه فرمایی چې زه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورغلم رسول الله مانه پوښتنه وکړه ای قبیسه د څه لپاره راغلی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې زما ډیر عمر تیر شوی دی هډونه مې کمزوري دي تا ته د دې لپاره راغلی یم چې ته ما ته هغه شی راوښیې چې ما ته په الهي دربار کې ګټور وي نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل ای قبیسه کله چې د سهار لمونځ وکړې نو درې ځله سبحان الله العظیم و بحمده ووایه یعنی سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دا ووایه کله چې دا کلمات ته د خپل د ژبې ذکر وګرځوې نو پر کومه ډبره پر کومه ونه او په کومه غونډۍ چې تیریږي هغه به بخښنه درته غواړي او بیا دا ووایه اللهم انی اسألک مما عندک وافز علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک ای الله زه له تا د هغه شي سوال کوم چې له تا سره دي په رحمت وکړه په ما ورحمیږه او پر ما خپل برکات نازل کړه نو دا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نصیحت دی چې تاسو علم حاصل کړئ او دا وصیت د دیني علم د زده کوونکي پر فضیلت باندې دلالت کوي نو راشئ د خپل رسول د خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه ومنئ آسانه کلمات دي که څوک سهار لمونځ وکړي د هغه نه وروسته درې وارې وایي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نو په هر کاڼي باندې په هره ونه باندې او په هر غونډۍ باندې چې دا تیریږي هغوی به ټول دې لپاره بخښنه غواړي خو له بده مرغه موږ خو کله هم د خپل وخت د الله یاد ته ځانګړی نه که ځنې زموږ خویندې او ورونه دي چې هغوی اصلا د سهار مانځه ته نه پاڅېږي د غرب په خوبونو کې پراته دي چې په هغو باندې د الله غذاب او لعنت دی او ځنې چې مانځه ته راپاڅي یا د هغو اودس سم نه وي یا یې مونځ سم نه وي او چې کله سلام وګرځوي بیا د هغه نه وروسته د بسترې یعنې د خوب بستر ته ځان رسولی وي نه ډیر په اطمینان سره پاڅه د الله د ویرې وچت شه ډیر په اخلاص سره اودس وکړه ډیر په اخلاص سره الله ته ودرېږه الله رب العزت سره د خپل راز شریک کړه او د هغه نه وروسته تسبیحات ووایه په رسول الله باندې درود ووایه د خپل تزرو او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړه الله نه د خپل ځان لپاره بښنه د خپل مور و پلار لپاره بښنه وغواړه او د ټول امت مسلمه لپاره بښنه وغواړه د دې فضیلت نه ځان مه محروموه ژوند ډیر لنډ دی د دنیا ژوند ډیر محدود دی مرګ تاته په انتظار دی یو ورځ به الله ته درېږي الله رب العزت به هغه ځواني او د هغه ژوند او عمر نه چې تاته درکړی د دې ټولو نه به الله بیا ستانه پوښتنه کوي د الله رب العزت نه ځان لپاره تاسو لپاره ټولو مسلمانانو خویندو او ورونو لپاره د نیک عمل توفیق غواړم نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته کوي سلام دروزي تل احترام دروزي په سپینو کې کې تل احترام دروزي په سپینو کې خیر القرون دلته آغاز شو قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي همدارنګه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د دیني زده کړې په مخه پر یوه لار ځي نو الله رب العزت هغه ته د جنت لاره اسانه کوي ملائکې د خوښي له کبله وزرې ورته غوړوي او بېشکه عالم ته د ځمکې او آسمان ټول شیان بښنه غواړي ان د اوبو ماهیان هم استغفار ورته غواړي او عالم پر عابد دومره فضیلت لري لکه سپوږمۍ پر ستورو بېشکه علما د انبیاو وارثان دي او انبیا کرام درهم او دینار په میراث نه پرېږدي بلکې علم په میراث پرېږدي نو چا چې دا علم یعنی دیني علم حاصل کړه لویه برخه یې ترلاسه کړه دا حدیث ده چې ابو داود روایت کړی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نصیحتونو نه یو نصیحت دا دی چې ته علم زده کړه ځینې زموږ ورونه او همدارنګه خویندې هم شته چې هغوی عصري زده کړې ډېرې زیاتې کړې دي اما چې کله هغه د الله رب العزت کلام ته کینوي چې یو صورت د الله د کلام نه راته ووایه په هغه باندې دا قادر نه وي نو دې ته باید موږ جاهل ووایو عالم ورته ونه وایو که د مانځه په هکله ته د هغه نه پوښتنه وکړې د زکات په هکله د هغه نه پوښتنه وکړې د حج په هکله د روژې په هکله هغه نه پوښتنه وکړې اصلا هغه معلومات نه لري نو د رسول الله وینا دا ده چې تاسو علم زده کړئ دیني علم زده کړئ د دې ترڅنګ که تاسو کولی شئ عصري زده کړې هم وکړئ ویې کړئ همدارنګه حضرت صفوان بن مسال رضی الله تعالی عنه فرمایی زه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورغلم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې په سره صادر باندې ناست نو ما ویل چې د الله رسوله زه له تا څخه د علم زده کولو لپاره راغلی یم رسول الله راته وفیل مرحبا ان طالب العلم تحفه الملائکة باجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب رواه احمد رسول الله راته په ځواب کې ویل طالب العلم ته ښه راغلی بېشکه ملائکې پر طالب العلم خپل وزرونه غوړوي او د علم د محبت له کبله یو پر بل درېږي ان چې د دنیا تر آسمانه ورسیږي نو زمونږ هغه طالبان ورونه چې په حجرو کې او همدارنګه په مدرسو کې په دیني زده کړو باندې بوخت دي دا د الله دوستان دي تاسو هغه کسان یاستئ چې ستاسو لپاره ملائکې د خپل وزرې غوړوي نو راشئ د الله د دې نعمت نه ځان مه محرومه کوئ زیار وباسئ کوشش وکړئ تقوا وکړئ الله ته د تزرو او د عاجزي لاسونه پورته کړئ چې الله رب العزت ستاسو سوالونه قبول کړي او تاسو ته نافع علم درکړي نو باید طالب العلم د رسول الله په سنتو باندې برابر وي الله رب عزت احمو ته غاړه کیدي د فساد نه د فتنې نه د رسول الله د سنتو د مخالفت نه ځان وساتي ځکه دا ډیر بهترین خلک دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینا مطابق دا د الله دوستان دي ټول عالم دوی ته دوی سره مینه لري ملائکې دوی لپاره بښنه غواړي نو دا د رسول الله نصیحت دی امتیانو لپاره چې تاسو علم زده کړئ همدارنګه حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي دا حدیث ده چې مسلم ذکر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله رب العزت چې په کوم علم او هدایت سره زه رالیږلی یم د دې مثال د هغه باران په څیر دی چې په ټوله ځمکه باندې اوري خو د ځمکې کمه برخه چې غوره وي اوبه خپل زړه او ځیګر ته ننوځي هغه ډول ډول واښه راشنه کوي خو د دې ځمکې یوه برخه داسې وي چې د اوبو د غونډولو صلاحیت لري او د هغو په وسیله الله رب العزت خلکو ته ګټه رسوي سکیې او کښتونه پرې خړوبوي او د ځمکې یوه برخه داسې وي چې هغې باندې اوبه نه درېږي او نه اوبه جذبولی شي او نه واښه او نه نورې ګیاګانې شنې کولی شي باران په هغو باندې هسې ضایع وي نه ده ته ګټه وي او نه بل چا ته ګټه رسولی شي دا د هغه چا لپاره هم مثال دی چې زما راوړی علم او هدایت ومني په دین کې پوهه پیدا کړي او د ښوونې روزلې په وسیله خلکو ته ګټه ورسوي او دا د هغه چا لپاره هم مثال دی چې دې علم او هدایت نه سترګې پټې کړي نه دا هدایت ومني چې ماته الله راکړی دی او زه یې په هغه باندې استولی یم نو هغه عالم چې هغه دیني زده کړې وکړي او تر خپل وس او توانه پورې بل چاته هغه ورسوي دا حدیث د رسول الله هغه لپاره هم مثال دی او د هغه چا لپاره هم مثال دی چې اصلا دیني زده کړې نه کوي او د رسول الله وینا نه مني او د هغه چا لپاره هم مثال دی چې دیني زده کړې کړي خو بل چاته نه رسوي نو د هغه عالم چې دین لپاره مسلمان لپاره خدمت کوي د هغې ځمکې په شان مثال دی چې په هغه باندې باران اوري او هغه شنې ګیاګانې زرغونه وي او خلکو ته هم اوبه رسوي او هغه څوک چې دین ته او مسلمان ته خدمت نه کوي د هغې ځمکې په شان دی چې هغه ټوي چې نه اوبه جذبولی شي او نه بل چاته اوبه ورکولی شي الله